آمینو بما نزلنا آمینو ایمان راړه بما پاغ سبان دې نزلنا چې مونږ نازل کړه دې چې هغه قران دې نو دا ترغیب دې قران بل ایمان ته او ورپسې دلیل د حقانیت دی مصدقن دے تصدیق کون کې دے لما دا کتابونو ما کوم د تاسو سره دی نو دلیل دا قران دلیل د صداقت د دې دا چې دې کې کم مزامین دي نو هغه تصدیق کوي او حقانیت د هغه مزامینو بیانې چې کم تورات کې او کم انجیل کې نو د دین هم تاسو ته پته لګی چې دا حق کتاب دی من قبل وړاندې د دینا ان نطمس وجوهن دا چې موږ محو کوروان کو وجوهن مخن لرا نو څنګه چې تاسو حق ختم کو نو جزا من جنس العمل الله وی د دین وړاندې کدا نه منه نو موږ بدل بیا مهونه ختم کو پوزې به ختم شي مخونه به وارش فنردها فسواپس کو دیرلا علی ادبارها پشاګانو د دی باندې نو خالی رضی والا ته الله ویلو میان منی سه خالی رض دغه د لپاره محترمه وا او غیب بیا دا کار کو نو الله دې نشادوغان جوړ کړ شکلونه ولا مسا د خپل رحمت نه لری کړو فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ترشيوما او نلعنهم یا لعنت کو دی باندې کما لعنا لک څنګه چې موږ لعنت کړو پاغي باندې پچا باندې اصحاب سبت باندې لعنا موږ لعنت کړو اصحاب السبت خاوندانو د خالی باندې وکانا امر الله د حکم د الله تعالی مفعول کړی شوی هر کله چې په شرک باندې مړ شي ها دنیا کې شرک هم معاف کوي کفر هم معاف کوي هر شی معاف کوي لا یغفر الله نیول کې اذا مات علیه کله کله چې مشرک په شرک مړ شي لا یغفر نبخي ان یشرک به دا چې الله سره شریک جوړ کړی شي په ذات او صفات ذات کې یا صفات کې ويغفر الله تعالی بخنه کوي ما دون ذالک علاوه د دینا خو لمن هغه چاته یشاء چې غواړي الله تعالی نو هغه الله مفقي او د غیر پر الله زرائی ګرځولې سمره نه کوي چې ټول هغه سره ګناونه معاف کیږي دغه رنګه توبه د استغفار ده دنیا کې مصیبتونه دي تکلیفونه دي قبر کې دي د آخرت محشر میدان کې دي دا ټول مکفرات دي د دینه الله تعالی علاوه څومره ګناونه چې دي مختلفو طریقو سره هغه الله تعالی معاف کوي ويغفر الله تعالی بخي ما دون ذلك على وددنا ولمن اغچا تا يشاء چې غواړي الله تعالی مغفرته بخنه داغو ومن یشرک بالله اچا چې شریک جوړ کو بالله الله تعالی سره فقد افترا تحقیق سره دو تړل الله تعالی باندې اثمن عظیما گناہ لویا دا ډېر لوی ګناه فقد افترا دو تړل الله تعالی باندې ا دې افترا وکړه لوی درو وکړو اسم عظیمه د ګناه لوی فقد افترا نو د ګناه وکړه اسم عظیمه ګناه لوی د درو ګناه افترا د درو ګناه فقد افترا نو د ګناه او کلا جرم او کلا اثم عظیما د ګناه لوی چې په الله درو او تړل چې الله سره شریک دی حالان کې مخلوق د الله سره جدت شریک دی نو الله سره هیڅ شریک هغه نشته او داس انسان باندې الله جنت حرام کړي انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار او د دې همیشه د بر جهنم دی ومن ومن یشرک اچا چې شریک جوړ کو بالله الله تعالی سره فقد افترا تحقیق سره دې افترا او کلا جرم او کو اسمن عظیما د ګنالوی نحنو ابناء الله واحباو او بل ځای کې راځي دی بوي لن يدخل الجنه دا ملکه الا من كان هودا او نصارا عیسایان وی صرف عیسایان به جنت ته ځي او يهوديان وی صرف يهوديان به جنت ته ځي دا د ځان نه خپل پاکي بیانول شي او بیا الله فرمایلی بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن هر هغه څوک چې الله د ځان تابع کو او د الله نه یریږي اخلاص پکې ان هغه به الله د یری نم بچ کی د خوب نه هم بچ کی جنت ته هم داخله بل الله بلک الله تعالی چې دی یزکی پاکی من هغه چاله را یشاو چې واړي ولا یظلمون او پدی بظلم اونکلی شي ولا یظلمون ظلم بونه کړی چې دی باندې فتیلا زر برابر انظر تو ګورا کې فیفترون علی الله سی څنګه تړي په الله تعالی باندې الکذبا دروغ مال کذبا لاندې لګي بتسکیتهم انفسهم خپل ځانونو پاکي بیانې مونږ جنتیان یو هوتیان بزی عیسایان بزی مونږ د الله ځامن یو ټول په الله درو دي الله کوم ځای ویلي تاسو یې ځامن نه الله کوم ځای ویلي چې صرف تاسو جنت ته ځئ دا په الله درو دي انظر تو ګورا کیف یفترون ادي څنګه تړي علی الله فالله تعالی باندې الکذبا درو وکفا به او کافی د دک افترا اسم مبینا گناہ ظاهرا گناہ کارا یؤمنون دی ایمان راړي بل جبته په جبت بوت باندې وتاغوت او په تاغوت بوت باندې ځاس يهود لړو تلی مکه ته نو مشرکانو ته تاسو کو چې تاسو د کتاب ملاو د اساس تاسو د دین زمون د دین حق د مشرکانه او که زمون د کم سړی مدینه ته هجرت کړي نبی له سلام داغه دین حق دی نو دی يهودو د ایمان په ځای بوته کې خدا دی ته حق ته چې نبی رسول الله حق دی ان دی وته وینا ستاسو د بت پرستی چې دا, دا حق ده او هغه په دې بوتانو ته سجدي وکړي هغه بوتانو ایمان راړ هغه ته سجدي وکړي ایاجب التعود تولی کې کل من عبد من دون الله جب التعود هر غشي ته چې د الله نه علاوه عبادت کول شي بس دا جبت ته دا تعود ته چې کم د الله نه علاوه شي د ایمان لري ته د عبادت کې دا مشرکان مبارک الله وی دا خبره کوي چې دا مشرکان د مکه د مسلمان د مدینه د مسلمانانو ډېر پسې د لار روان دي نو دا څومره ظلم حق باطل او باطل حق کول والله په حکم لګی خان څوک چې الله جل جلاله په لعنت کې د خپل رحمت نه لري کی او چې د رحمت نه لري کنه دا بیا هیڅ امداد نشي کولای ام لهم نصیب ایشتر دی د بارا سیسا من الملک د بادشاہانا